رب د دې صورت د مخ کې سره په سوجو سره دی مخ کې صورت کې حکم کو چې قتال وکړي په سبیل الله الله په لار کې و جنگيږي نو په دې صورت کې زیر ورکی د فتح او د انزال د سکینی تاسو قتال کوئ الله به فتح درکړي او زیر د سکینی اطمینان به الله راوړي تاسو په زړونو کې دیم رب دال مخ کی صورت کې نوم د محمد صلی الله علیه وسلم ذکر شو ویلو محمد رسول الله په دې صورت کې عظمت شان د هغه ذکر کړي او دا هغه سره دا هغه د صحابه او شانم ذکر کړي دارنګ مخکې صورت کې اتل صفات د مؤمنانو ذکر کول نو په دې صورت کې اتل صفات د صحابه ذکر کړي څلورم ربط دا د مخکې صورت کې نهي او منوا د صلح کولونه چې تاسو په دعوت د صلح نه ورکوي کافر ته په تاسو دعوت د صلح نه ورکوي نو په دې صورت کې وي کافر ته دعوت راکړي لکه صلح حدیبیه نو بیا داغه دعوت قبول کې صلح او ترو کې خیر دی دعوت دې صورت بشارت بالفتح او بشارت په انزال السکینه الله زیر ورکی چې تاسو د فتح میرا کړه دارنګ بشارت په سکینی سره په اطمینان سره او دا یو لوی بشارت عظما او ډېر لوی عظیم بشارت د فتح او په دې فتح په بشارت سره عظمت د نبی صلی الله علیه وسلم ته اشاره ده او بیا دې سره د عظمت د نبی صلی الله علیه وسلم سره د صحابه داغه صفات په ذکر کې داغه عظمت ته هم اشاره کوي خلاصه د دې صورت دا صورت منقسم دي دوه بابونو ته اول باب اتل آیات پورې دی په دې کې اول ذکر کوي بشارت په فتح سره ان فتحنا لك فتحا مبینا بیا ورته څلور خبرې ذکر کوي بیا ذکر کوي د انزال د سکینی بیا به ذکر کوي مسله توحید او عظمت شان د نبی صلی الله علیه وسلم بیا به ذکر د منافقانو کوي داغو قبایح به ذکر کوي په تفصیل سره داغو قبایح به ذکر کوي د منافقانو مخکې صورت کوم قبایح د منافقانو او آلته دو قتال کې نو شرک شي او دلته نبی صلی الله علیه وسلم ورته دعوت د شرکت د عمرې ویل چې راځي عمرې لزو د هغه تلو چې رسول حدیبیه پاغه سره داغو منافقت او پاغه بردونه کوي ان فتحنا لك فتحا مبینا یقینا فتح درک من تا تا فتح کرا په شپږم کال د هجرت میاش دی قاعده او تقریبا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب لیدلو او هغه خوب صحابه او تویلو نبی علیہ السلام خوب دا لیدلو چې مونږ حرم ته داخل شي او عمره کړله سرونه خړل نبی علیہ السلام صحابه ته دا خوب وی هغه یو جذبه پیدا شو چې مونږ لاړ د نبی علیہ السلام را روان شو هغه سره تقریبا 1400 سو کې 1500 کسان او نبی علیہ السلام عام اعلان مو کړ چې څوک دې عمرې له راځي ځنې باندچیانو دوه پکې انکار وکړ چې تو خامخه جنگ جوړای او موږ د مکی والو سره جنگونه نشو نبی علیہ السلام دا جنگ نه دی عمرې لري نبی علیہ السلام لاړ عمرې له حدیبیه یو مقام دی نن سبا غزې د شمیسی وي هغه ځکه نبی علیہ السلام ورسید یو صحابي مخکې ولېګا هغه مکی والا کسان ورته راجم شي واغې څنګه پرې هو خدای نه مکی ته دا نبی علیہ السلام حضرت عثمان رضی الله عنه ولید حضرت عثمان رضی الله عنه چې لار اول دي کافرو ته پته لګیدل و دو په مختلفو غرونو باندې ناس او دو ځان جنگ ته تیار کړو حضرت عثمان رضی الله عنه لار کافرو ته موږ جنگ لنی راغلی موږ راغلی عمره لا د دې وجه تاسو موږ پرې د موږ عمره کو واپس وو هغه مکی والو قریش داو غنل که دو عمره وکړه واپس لاړل عام دنیا کې ودا مشهور شي چې دو منی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه د ضرور شو نو دو دا د عمرې ته نه پریږدي الان کې دا داغو په دین کې هم داوا چې د حرم نه د عمرې نه بسوک منکوي نه هغه په ضد او عناد کې راغله او نبی علیہ السلام او صحابه د تاسو به عمره نه کوي نبی علیہ السلام دی موږ جنگ نه راغلی او که تاسو موږ د حرم نه منع کوئ نو بیا موږ جنگ کوو اسی موږ جنگ نه کوو دغه منې خبرې شروع وي او حضرت عثمان رضی الله عنه دنه تلو حرم ته مکه ته او دو بار ناسو نبی علیہ السلام تقریبا شل لږ دغه تیار شي حضرت عثمان رضی الله عنه لګی تیار شو صحابه او یا هغه ځی کې دا خبر راغی چې حضرت عثمان رضی الله عنه شهید شي هغه شهید کړ نبی علیہ السلام هغه ځی کې بیعت شروع ورسته براشي دغه بیعت باره کې او نبی علیہ السلام بیعت صحابه سره شروع کړ دی ونه لاندې ناسو د کیکر ونه وا سمره او غورانه د نبی علیہ السلام سره د صحابه تمام بیعت وکړي 1400 یا 1500 کسان او اخر کې نبی علیہ السلام خپل خلاص راوغه او ګس تاسو کې خو چې دا د عثمان لاس ماته د بیعت نو پدې کې فضیلت د عثمان رضی الله عنه هم ثابت شو نبی علیہ السلام چې کړه دا عثمان رضی الله عنه راغی هغه واقعیت الله اشاره کوي بیا کافر راغلی نبی علیہ السلام سره صلح دعوت ورکړل نبی علیہ السلام ورته دعوت قبول کړی دی او په صلح کې ضعیف شرایط نبی علیہ السلام منل یو شرط پکې دا چې تخپل د نوم رسول الله کټ زموږ تاسو اختلاف پرې چې تا موږ رسول الله ومنو نو بیا خو اختلاف ختم شو که زمونږ یو کس تاسو تراغه نه غوبه واپس کوي او که تاسو کس مونږ تراغه مونږ بنو واپس کوو دا چې ضعیف شرایط هغه ولیکل او عمر رضی الله عنه او صحابه په دې روغ ډېر زیات خپو په دې صلح باندې دا نه ده پکار او مناقشه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره او عمر رضی الله عنه لګه کړل په دغه کې کله چې نبی علیہ السلام دا صلح وکړه او دوه خپل غساودي حلال کړل سرونه یې وخره واپس روان شو او تم مزل وکړو بیا الله دا صورت راولېګو ان فتحنا لك فتحا مبینا یقینا فتح درکړل موږ ته تا فتح کرا نبی علیہ السلام صحابه را جمع او ته الله دا صورت راولېګو او نبی علیہ السلام صحابه ته د دین بل غټ نعمت د الله نشته چې الله زمنګ هغه صلح ته فتح و دا غټه فتح او الله غا ګور هغه صلح شي دا الله ورته فتح و ولی پاره کې معاهده دا شوه چې لس کال او په یو بل حمله نه کوي اگر چې په دویم کال باندې هغه بیا عهد شکنی کړی دا کافر په دویم کال دا مکه فتح شي او نبی علیہ السلام مخکې دعوت ته فارغ ګور یو دې کې مختلفې پیدې خې اوس په پلا اوله پیدا دا چې تا د بخنو کې نو ګور دې کې یو اشکال دار چې مکه دوه درې ځله دا تیر شو چې پیغمبر نه خو ګناه نه کیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څنګه ویل یغفر لك ما لك الله ما تقدم من ذنب اصل کې د ذم اقا مخ کې مونږ یې کنه بوج ته لیکي دا مخکنی بوجونه رستنی بوجونه ټول په استغفار سره الله ختم دا پړه مې چې کوم پریشان راغلی او یا امام قرطبي وی چې دا جمله خبریه جمله تنزیزیه ده او دا به من تعلیقیه په مقام د تعلیق بل فعل خي ويتم نعمته عليه چې پوره کی په تا باندې خپل نعمت احسان در باندې خپل پوره کی الله احسان در باندې او دا لوی احسان دی الله چې الله دوله فتح ورکړه هغه فتح دا چې لړل کافر ته خطونه لګل شروع کړ دعوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع کتابت او ډیرو خلقو په دې کې ایمان راوړل دا نه چې د غزې د نبی له سلام تللی صلح حدیبیه نو لسره دی شل دی غزې کې دي مختلف معجزات په غزې کې الله را څرګند کړی نبی له سلام ويهديك صراطا مستقيما چې کلک کی تعالی را بلار نه غباندې وينصرك الله نصرا عزيزا دا بل فائدہ خي وينصرك الله چې مدد پکې الله تا سره نصرا عزیزا مدد د عزت الله بستا مدد کوي همیشه الله د نبی حضرت عمر رضی الله عنه دا غوښره کې امه اطمینان بیا پیدا خوشحالي را دا غو پزړه کې بیا هو الذي انزل السكينه في القلوب المؤمنين دا الله غزاد ته چې راویلګه اسمنان تسلی پزړه د مؤمنانو کې مؤمنانو ته ځای او بشارت ملاو شو خوشاله ځکه دا غو زوم پریشانه چې دومره ضعیف شرایط مونږ ولې ومنه لیکن کله چې دا غي فائدې ورته معلوم شي او دا آیاتونه نازل شو هغه ډیر زیات خوشاله شو اطمینان او دا هغه د سلون الله غ شفاعت شکونه لري وکان ذالک عند الله فوزا عظیما او دا دې د الله په نسبانه کامیابې لوي اوس ګور د الله دله فتح ورکا خوشحالي ملاو شو کوم خلق چې دوی سره نو تلې کوم منافقان چې نو تلې الله وی چې هغه له سزا ورکو دارنګ کوم مشرکان چې هغه په دې کې شریک شي په دې صلح حدیبیه کې پروانه او د نبی رسول الله مخالفت ته ودرېدل الله چې هغه له سزاګانې ملو شي ويعذب المنافقين والمنافقات چې عذاب ورکی سزا ورکی منافقانو سړو منافقانو قضو ته مشرکانو سړو مشرکانو قضو ته الظانین بالله ظن ظن السوء هغه ګمان کوونکی په الله باندې ظن سو ناکار ګمان بد ګمان هغه بد ګمان سو رسو بد ګمان نه راشي دا بد ګمانو چې دا پیغمبر اصله کسان جنگ لبوزي دوج نزي بو الته ځکه غبندتیانو ته من بوزي الته او قریش خو ډېر سخت خلق ته مکی والا ته من وجر لبوزي من نزو هغه په دین یې پاتې چې دا فتح الله ولې راکړه دا فتح ولې ملاو دلیل ان صلنا کدی د وجنا یقینا تمن له ګره پیغمبرانو ته حق پیغمبري د دې وجنا دا فتح موږ راکړه او شاهدن مخکې موږ فرق کړو شاهد او شهید شاهد چې کله دنیا برابر گواہی او شهید چې د آخرت برابر گواہی کوي دا پیغمبر الله راولېګا دا حق پیغمبر دی څلور خبرې وکړي اول دا لتؤمنو دې لپاره چې تاسو ایمان په دې پیغمبر راوړی ارسلناه الیکم لتؤمنو راولې که موږ دا پیغمبر تاسو ته دې لپاره چې تاسو ایمان راوړی په دمنه لتؤمنو بالله ورسوله دې د پر چې ایمان راوړی تاسو په الله او پر رسول دا غوانی او دیم وتعذرو امداد کوي د پیغمبر د دې پیغمبر دی پاو کوي کدی پیغمبر سره څوک جنگ کوي نو ودرېږي هغه سره جنگ وکړي دفاع د پیغمبر سره تعذرو امداد د پیغمبر وکړي او وتوقرو عزت د دې پیغمبر وکای ګوره امداد د پیغمبر دا د امداد د الله د دین دی او د الله دی امداد د صحابه دی وتوقروه عزت د پیغمبر وکای څوک چې ګستاخ وي د پیغمبر کړي داغه سزا خو سر ولې بل سزا نشته هو توقرو عزت د پیغمبر او کینو پر عزت د پیغمبر څه دی د صحابه داغو عزت د صحابه عزت د پیغمبر څه عزت ځکه وی ومن توقيره توقير اصحابه د نبی صلی الله علیه وسلم عزت کوي کنه داغه د صحابه هم عزت یو صحابي کې با عیب نه لټای صحابه مشاجرات ته بنسي کوم صحابه اختلاف تیر شي کنه باغی کې ام ائمه غټو خلق توقف کړ او کتب الفرض غ تاریخ وګوري نو ته به دا فیصله نه کوي چې فلان کې په حق ته فلان کې په ناحق صحابه مبارک وسنه وای ګوره دود صحابه مبارک بعض خلق شروع کړل یو شیګان یو پلیزان نور عام خلق هغه شروع دي ابو سفیان رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه هغه ته بدرې دی هغه ته سپک ګوري حالان کې دا نبی علیہ السلام عزت کینو دغه صحابه او عزت صحابه له الله عزت ورکړي او بکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه شیعاګان هغه ته بدرې دی د کفر پتی په لکه مرتد شي حالان کې دغه ځای کې په دې بیعت رضوان کې چې کوم صحابه شریک دي داغو باره کې راځي چې هغه به الله چرته په دوزخ کې نه داخل چرته ورته نشي او الله داغو نه راځي او د عام صحابه باره کې ویل رضی الله عنهم رضوان او د دوه باره کې خاص طور سره ویل شي او په دې کې او بکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت سرور وړه موجود د دوی دا بیعت د الله سره دی ګوره بیعت د باع یبيعنا د بیعت د بیعت ولي وي ځکه چې بیعت کوي چا سره کنه تخپل ځان خرج کې پس منی په الله په دین منی دا الله د پارزان خرج کی صحابو چې بیعت وکړه په دې بان لهم الجنه دو بخپل ځان ورکی ځان به وجنی او په دې چې دوی ته الله جنت ورکړي بیات په دغه کې نن تبا چې پیران باندې بیات کې باز خلق بیات کې نو بیات په مکاره او من کې بیات په شرکیات او بدعات او دغه خلاف کوي چې زب شرک نه کوم زب بدعت نه کوم زب د الله په وحدانیت باندې کله کې ما زب د الله او د الله د رسول مخالفت نه کوم دا بیا ته صحیح دی کنه او کدا عام بیعتونه کې څنګه چې عام ده په بیعت باندې بیعت بیعت کوي دغه بیعت بیا صحیح نه دی یاد الله فوق ایدین لا تعالی فوق ایدین د دوله پاسه دی د دوه د لاسونو لا پاسه دی ګور یاد الله فوق ایدین الله ځان د پر یت ثابت کړل نو څنګه یت کیفیت مجهول دی لیکن معنی معلومه ده ید الله فوق ایدیهم فمن نکث فینما ينکث علی نفسه چا چې مات کدا لوس نو فینما ينکث علی نفسه یقینا سزا د ماتولو د په نفس باندې ده وبال په د باندې چا چې دا لوس مات ک ومن اوفا بما عاهد عليه الله او چا چې پرواله وکړه په هغه لو چې کړه دې د الله سره نو فسيوتي اجر عظیما زرد چور بکی د تخام خا اجر لې ګور دې کې بما عهد عليه الله الان کې علا چې داخل شو جر ورکی کسر ورکی عليه الله فقط لیکن دا د امام حفص داغه قرات دی نبی علیہ السلام چې کله واپس راغی کړه دا منافقان واپس رالل ورته مونږ خو انصار شو تاسو سره نه وتلی او زمونږ کورونه خوشیو زمونږ دا وخان او ګړي بيزي دا دغه شانی وي نو موږ دا غي خیال ساته د دې وجه نه موږ تاسو الله نه عجب نرم نرم پستی پستی کولی چې ته موږ لپاره بخنه او الله نه وغواړه دا ټول دوه په دې ځل کې خندا کې په مخامخ اسراغلی د دې ځل ته 16 نمبر آیات پورې زجرونه ورکه الله منافقان ولې دوی دا سفر د حدیبی نه پاتې شي وکنه دا الله سيقول لك المخلفون زرد چې وو تا ته غپاتې شي من الاعراب د باندې چانونه شغلتنا اموالنا مشغوله کړیو منګه خپل مالونو زمنګ دا ګړي بيزي او خان میخي دا من دا دو مشغوله کړی منګه مشغوله کړی واهلونا او بال بچ زمنګه غو مشغوله کړیو دکه کور نه زمو خوشو هغه د مالونو سرول سوک نو نو فاستغفر لنا تبخنو غواړه زمنګ د پاره زمنګ د پاره د الله نه بخنو غواړه چې الله زمنګ د غلطي معاف کړي او پیغمبره سو پس دلی تاسو له د عذاب د الله نه بچ کولو سو پتا سو بچ کی د عذاب د الله ان اراد بكم ضرا کو غواړي د الله تاسو ته ضرر رسول او اراد بكم نفعا یا او غواړي د الله تاسو ته نصرت او فاتدر کول یا نفدر کول د دې منافقانو دا خیال چې دا نبی عليه السلام صحابه خلاړل دو بالته و جنگيږي نو شهیدان بشي دو کوړه نشي راځي دو اصل اړه ځان خرابوي بل ظننتم بلکې ګمان کو تاسو الن ينقلب الرسول چې چرې واپس راونه ګرځي پیغمبر پیغمبر به د مکه نه واپس رانشي اول مؤمنون مؤمنان الى اهلهم ابدا خپل بال بچته ابدا هیڅ چری الله وی وزدین ذالک فی قلوبکم خسته شو دا ګمان په جوړونو تاسو کې تاسو ته دا ګمان خسته کار شي دا ګمان تاسو دا پیغمبر واپس نه راځي دوباره شهیدان کیږي وظننتم ظن السوء او ګمان کړو تاسو ګمان بد وکنتم قوما بورا وای تاسو قوم تبا کیدونکې ګور سرور قبایح په دې کې ذکر کړ په دې آیت وکنتم قوما بورا وای تاسو قوم تبا بورا جمع د بائر ده او بائر څه ته لیکيږي بادشاہي د الله په لاس کې ده چا ته بخنه کوي چا ته نه کوي ځکه دوی موږ له بخنه غواړه کوي خاص پر اختیار د الله کې د بادشاہي د اسمانونو د زمکو بخنه کې هغه چاته چې وغواړي وي واځي ومن یشا عذاب ورکي هغه چاته چې وغواړي وکان الله غفور الرحیم او دې الله بخون کې مهربان الله غته اشاره کوي چونکه په خیبر کې مالی غنیمت یقیني او فتح یقیني و او نبی علیہ السلام ته الله ویلو چې ته په ځان سره صرف حق کسان بوزي کوم چې په صلح حدیبیه کې سره شریک کوم چې په حدیبیه کې نو شریک هغه به نه بوزي دا منافقان راغله چې مونږ خو تاسو سره ځو کنه دغه جنگ نبی علیہ السلام ما سره باندې څنګه چې په سورې توبه کې الله منع کړی نبی رسول الله ورته ما سره مزه ما دشمن سره جنگيږي اما ما سره ځای چرته هغه جدا جنگ هغه تبوک او دا خیبر دی تبوک د بنهم کال شي دی هجرت او دا په ووم کال شي ځکه نبی رسول الله دی قاعده کې مکه ته راغی ذل حجه کې واپس لاړ ذل حجه ختم شوه نو ومه هجری شروع شوه محرم نو نبی علیہ السلام دا غسین روان شو نو په ووم کال دا شي دا نو نبی علیہ السلام چې روان شو نور پس رال چې موږ درته رسو ولې دوی ته مال غنیمت یقیني ښکار شو نو سيقول المخلفون زر د چې وبوي تا تا غ پاتې شوی کوم چې صلح حدیبیه نه پاتې شوی اذن اذن طلقتم الى مغانم کله چې روان شئ تاسو غنیمتونو پسې تاسو مال غنیمت پسې روان شئ هغه څه د خیبر نو دو براش موږ د سره زو لتاخذوها د لپاره چې تاسو د مال غنیمت واخلئ د مال غنیمت پروت جوړا وړئ نو زرونا نتبعکم دا مخ مخ دا رستو پاتې کیږي خلق دا منافقان دورا نبی علیہ السلام پر ورته زرونا نتبعکم پریک دې موږ تاسو سره زو نتبعکم تاسو تابع کیږو تاسو سره زو یریدون ان یبدلوا کلام الله دو غواړي چې بدل کی کلام د الله وینا د الله کلام د الله بدل کلام د الله سو نبی علیہ السلام ته الله ویلو چې دوه به تاسو سره نه دي تاسو سره به هغه کسان دي کوم چې تاسو سره په صلح حدیبیه کې شریک شي حق به در سره دي دا نور څه پنه دي نو دور عالم مینت شروع نو دود الله د کلام خلاف کو کنه الله نه پوهیږي دوی چې موږ ځکه یوبد ان یبدلوا کلام الله نو پیغمبر اسلام ورته وای پیغمبر لن تتبعونا تاسو چاري موږ سره نشئ تلې تاسو به چاري موږ سره نه ځای کذالک قال الله من قبل ذکرنګ وینا کړی دا الله مخکي ور کذالکم قال الله من قبل مخکي الله څه دې کې وینا کړی مخکي حواله نشته سوره توبه کې نشته بل ځای کې نشته دا من قبل کې اشاره څه ده اشاره دې ته ګوره نبی اسلام باندې یو وحي به خفي کېده یو وحي جلی و وحي جلی قران عظیم وحي خفي سوا هغه حدیث نبی صلی الله علیه وسلم نبی اسلام ته الله وحي خفي کړی و کوم خلق چې د حدیثونو منکر دي لکه پرويزيان هغه ته سړي لکه په استشهاد کې دا پیش کی کړه چې قال الله من قبل الله مخکې څه کې ویل او که قران کې څه کې الله ویلي د دوه برابر نو دا په هغه باندې رد دی ځکه دین معلومه ده شپه چې د نبی له سلام وینا چې کومه وینا ده دا وینا د الله ده کلام د رسول کلام د مرسل دی د نبی له سلام چې کومه وینا ده د الله وینا ده هغه قران وی که حدیث فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون زرد دوی بل تحسدوننا تاسو د موږ سره حسد کوئ تاسو موږ سره حسد کوئ ځکه حسد څه کوي دي حسد دي ته وي تمنا کول د زوال د نعمت الله د بل چا او دا غ زوال د لپاره کوشش کول د الله د نعمت داغه زوال غوښتل چې د دې سړي الله دا نعمت واخ نو دوی تاسو مونږ سره ضد کوي حسد کوي تاسو سره حسد کو پڅ کو تاسو سره کوم یو نعمت دی دا الله چې تاسو سره حسد بل کانو لا يفقهون الا قليلا بلکې دوی نه پوهیږي مګر لږ قل للمخلفين من الاعراب او پیغمبره هغه پاتې شو ته د باندې چانو نه ستدعون الى قوم واولي باس شدید ګور نبی علیہ السلام ته الله وی یو لار ورته وکړه چې ګور تاسو جنگ له بځای اوس دی جنگ لنا روس یو جنگ برازي هغه له بتاو ځای په هغه جنگ کې بتاو شرکت کوي او هغه خلق چا سره چې جنگي هغه ډېر سخت جنگجو خلق ځکه دې منافقانو کې دې باندچانو کې ډېر ایمان راوړل دین رسو او بیا په هغه جنگ کې شریک شي نو ستو داونه الی قومن دې باندچانو ته دا وایا ستو داونه زرد تاسو برابر شي راو بلې شي او جنگ ته یو جنگ ته د بل قوم سره اولی باس شدیدین چاغو خواندان د سخت جنگ دي تقاتلونهم چې تاسو به جنگي گئے دا غو سره او یسلمون یا با غو مسلمانان شي تاسو به سره جنگي گئے تر دې چې غو مسلمانان شي جنگ ور سره کوي او هغه خلک ور ډېر سخت جنگ جو خلک دي نو دوی بیا ډېر ایمان راوړل خدا قوم کوم یو قوم دی هغه سره جنگیدل والا ځکه دې پسې کوم جنگونه چې تبوک دا هغه دومره غټ جنگونه نه د دې وجه نه مفسرین وایي چې د دینه مراد د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې کله چې مسلمه الکذاب هغه د نبوت داوا وکړه او هغه باندې بیا صحابه حمله کړې ده نبی نبی رسول الله ته الله مخنه د پیشنګي او بکر صدیق رضی الله عنه په دور کې چې کله قد نبوت دا وکړه حضرت عمر رضی خالد بن ولید رضی الله عنه قیادت هغه ځای باندې حمله کړل یمن هغه ځین هغه ټول هغه مسلمه الکذاب دا ټول مردار کړل دغه ځای هغه ته اشاره او داغې نرستو بیا په روم او فارس باندې حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې هغه حمله کړې او هغه هغه غست روم او فارس روم او فارس په هغه وخت کې دا سیو لکه اوس امریکا او روس دا چې تکړه ملکونو دا غوځر چا جنگ نشو کولای چا تصورم نشو کولای او بیا د فارس والو سره مشهوره قصه چې د رستم دا رستم هغه سره حضرت عمر رضی الله عنه هغه له شکست ورکړ د شیعاګان چې د حضرت عمر رضی الله عنه خلاف ډیر زیات کړه دا غي وجم یو دا ده چې حضرت عمر رضی الله عنه دی مجوس له سخت شکست ورکړل دا دوه مملکتونه ختم کړل او حضرت حسین رضی الله عنه سره چې دوه مینه کړې ډیره کړه دا غي وجه دا ده چې دغه فارس چې کومې وین دی راغل وکنه دا بادشاہ لور هغه حضرت حسین رضی الله عنه ته اشاره کړ چې ما دلاول نو بیا حضرت حسین رضی الله عنه ټبر واغ حد الان کې د حضرت رضی الله عنه نور لږ دامن دي لږ یو لږ دا غوسه نو تذکرہ نه کوي حضرت حسن رضی الله عنه لږ تذکرہ کوي هغه نه کوي خو د دوی چې ارزه منې ګوري یو د عباس رضی الله عنه او حضرت حسین رضی الله عنه نومونه او هغه په کله چې ځان وای کنه نو حضرت حسین رضی الله عنه نومه دا ولې د هغه د وجنه چې د سره په نکاح کې د چا هغه د فارس والا هغه زنانه و نو د دې وجنه د دوه سره محبت حضرت عمر رضی الله عنه له شکستونه ور کړو دوی وهل یو زکه نو دا خو هغه د مجوس اولاد دی اوسم فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا فإن تطيعوا کدی پاند چانو تاسو تاسو نو یوتکم الله اجرا حسنا ور بکی دو تعالی اجر لوی ډیر خسته اجر بلور نو دې باندې چانو کې ډیر بیا ایمان راوړل مسلمانان شي دغه منافقت پرې خو وان تتولوا كما توليتم کتا ثم خو ګرځو لکه څنګه چې تاسو مخ ګرځول او من قبل مخکې يعذبكم عذابا اليما عذاب بدر کی تاسو عذاب دې سخت په جهاد کې اول د سترګو ضرورت دی ته چې میدان جنگ ته ځي ستا نظر خه پکار نو چې یو سړی ډون دی هغه بس جهاد کې غلی ته ولار نه کوي نو ځکه له تعالی الاما حرج دویم بیا ول خپې لګي چې تکړې خپې تکړې لاس نه تي ولا علی الارج حرج نشته په ګډ باندې ته مسنګتیا ځکه ګډ ډیر نمبر شو دغه ګډ سترګې خوشته لاسونه شته خو پي نشته یا دوړ خپې نشته ولا على المريض حرج دریم بیا بیمار ځکه بعضی بیمار چې کنه غل کم بیمار هغه تلی شي ولا على المريض حرج دارن کې پاغه مریض منم تنگ تیا نشتی ومن يطع الله ورسوله کدو جهاد لاله نړل او نه دي ځکه دوی چې هلته دي ته بیا وبال په بوج دي په خپل مرګرو کړه دوی بنې دي ومن يطع الله ورسوله چا چې اطاعت وکړ د الله او د رسول دا غيوت له جنات تجري من تحت الانهار داخلي به الله هغه جنتونو کې چې به یې ولاندې دا غنولې ومن يتولى يعذب عذابا اليما چا چې مخ وګرځاو د جهاد نه د قتال نه او دا یاد ساتئ چې نبی علیہ السلام بیعت د زنانو سره نه دی کړی پلاس ما بايع رسول الله صلی الله علیه وسلم بيد امراه قد نبی علیہ السلام دی زنانه په لاس باندې د بیعت نه دی زنانو سره بیعت کړل خو د پردي نه پړه هغه ورستو راشي چې تاسو خپل سره بسنګ بیات کوي نبی علیہ السلام د طبيعت صحابه سره لاس پلاس کړ لاس پلاس کړ اور کړ او دا بیا الله یو روب دا کافر په شړ کې تواچو هغه وی یو روب دوی چې کله دا بیعت او دا بیعت په قتال باندې شي دي په جنگ باندې دارنګ په دې شي دي صحابه وي موږ به نه واپس کیږو موږ مړ شو مړ کیږو ځنو په قتال باندې کړل ځنو په نه واپس کیدو باندې کړل مختلف روایت نو بیعت تمام صحابه وکړل او دا یو ځای او دغه ځکه سورې حدیبیه کې ونه واده کې کړ ونه دا غوونه لاندې نبی له سلام ناس او صحابه سره بیعت او بیا سعید رضی الله عنه صحابي دی هغه په بل کال من ځا زما پلار لاړو په دغه کال په دې سورې حدیبیه کې موجود په بل کال کې موږ لاړو کنه هغه ونی ګڼ شي ونی موږ ته پته نه لګي چې هغه ونه کومه ولا هغه موږ الله یې راکړ موږ ته دا پته نه لګي چې کومه ونه بیا یې څو وخت وروسته بیا حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې کسان به تل دی ونی لاندې به منځونه به کول دوه رکعات به کول حضرت عمر رضی الله عنه لګي هغه ونه دی ویښ نه وخت الان کې هغه ونه نه واغه هغه څه خلکو کلاس کړو و دا دې د پاره چې خلق دینه تبرکات جوړ نه کړي دي برکات کوي لکه اوس چې لاړ شي په غار حرا او په غار سور کې دوه برکات اکثر ډیر خلک خو نشي دې ځکه غار حرا ډیر بره دي غار سورم لږ غټ غټ غټان دي غزي نو چې لاړ شي نو ته جناماز غړول له په لین ورته ولاړی دا تبرک ګڼي تاریخ په لحاظ سره لاړ شي خدا او تبرک په لحاظ سره خو نه یې په کار ده که صحابه لري هغه تبرک نه حاصل کړي هغه نبی علیہ السلام حکم نه کړی چې لاړ شغه دې تبرک حاصل کړي تبرک ته پر خو هغه ځای چې نبی علیہ السلام صحابه وکړي کنه الله ویلا قد رضی الله عن المؤمنین یقینا رضا شوی دی الله تعالی د مؤمنانو نه اذ یبایعونک تحت الشجره کله چې دوی بیعت کول تاسو را دونه لاندې هغه شجره څه وه څومره د کیکر ونه وه ګور الله وی رضی الله عن المؤمنین الله راضی دی د صحابهونه شیعاګان او بعض خلک وینه موږ نه راضی الله به تن راضی خو موږ نه راغو تن خپه وای تاسو د الله ډونه وچی تاسو خپه نو الله را ولېږي اطمینان سکون داغو په زړه باندې هغه سکون سو تثبت ثابت قدمی مضبوطیا ځکه صحابه سره اکثر سره توري زر سره نه وي دغه وخت ځکه دوی خود عمرې بنیت دي کو دو بیاتو کې چار سکی واتابهم فتحا قریبا بدل ورکړه الله دوی ته غفتحا نږدې هغه غنیمتونه څه دي هغه نږدې خو دغه د خیبر دی او ورپسې نور دي ګڼ شي غنیمتونه تاسو واخلئ د نبی علیہ السلام په ژوند کې دغه ژوند درس فعجل لكم هذه نزل درک تاسو ته دا غنیمتونه د غنیمتونه د خیبر دا د لزر درک هو کف ايدي الناس عنكم بن کړ الله لاسونه د خلقو د تاسو نه کله چې نبی علیہ السلام دی په خیبر والو باندې حمله وکړه کنه تلاړل نو دلته د غطفان نور څه قبيله داسې تکړه تکړه مضبوطي قبيله هغه اراده وکړه چې راځي موږ په دې مدینه باندې حمله یا په دې نبی رسول الله سلام دوه باندې حمله نو په دوه حمله وکړو ځکه هغه حلیف دغه د خیبر والو دغه يهودو حلیفانو خو چې الله دا غو پښړه کې یو روا شو چې سړی اسی نه من حمله کو پاغو باندې مسلمانان خو ضرور دي ضرور شي دي بل طرف نه پز نور دین موږ باندې حمله شي الله دا غو پښړه کې یو روا شو نو الله یو کف اید الناس عنکم نو بن نکړه لا سونه د خلقو له تاسو نه هغه غطفان ولا د قبیله د امریکاو هغه پتا سو حمله نشو کوله د دې نه مراد هغه نور فتوحات چې روستو مسلمانانو کړی دي لکه فارس او روم یا ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې هغه حنیفه قوم قوم هغه له شکست ورکړ هغه ته نه مراد و اخرى لم تقدروا یعنی وعدکم مغانم اخرى وعده کړی دا الله تاسو سره د نور غنیمتونو لم تقدروا چې تاسو وس نه دی برشه تر اوسه پراغه منی تاسو وس نه دی برشه وقد احاط الله بها یقینا راګیر کړی دی الله اف خپل علم کې هغه الله غ تاسو ته پر محفوظ محفوظ کړی دی او محفوظ کړی دی چې هغه به تاسو هغه دغه من به تاسو حمله کوي چې هغه فارس اوروم دی ځکه دا ډېری غټي فتحې او عمر رضی الله عنه کړو وکان الله علی کل شیء قدیر او ته الله پاک باندې قدرت والا او مذاکرات ته بیا نور کسان ولو قاتلکم الذين کچر جنگ کړي تاسو سره کسانو چې کافر دي مکی والو نو لولو الادبار خامخ دوب شاګردول وا دوب شاګرد دي ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا بیا باندې موږ تاسو د پاره څوک ماوین څوک دوست ولا نصيرا نه نو څوک امدادي نو سنت الله د دینه مخکې فعل محذوف دی سن الله سنتا سنت الله دی سنت طریقه د الله طریقه یا تنه کاف د تشبیه نه مخکې محذوف دی ک سنت الله پشان د طریقې د الله هغه قد خلت من قبل چې تیر شي په مخکنو کې مخکنو خلق کې د الله کومه طریقې تیر شي کافر په شړ کې الله یو روب واچو هغه کې څه کسانو اتیا کسان ترمذی کې حدیث دی چې هغه یو طرف نه راکوشو او دا خیال چې موږ په نبی اسلام باندې حمله دی به شي او بل روایت ته چې هغه دا خیال وکړ خالد بن رضی الله عنه صحابه مونږ کو کړ نو دی خالد بن ولید رضی الله عنه دوه ورته کتل نو دوی په حمله و نکړه هغه چې کله مونږ کو نو رسول خالد بن ولید رضی الله عنه چې سره په دوی موږ حمله کړې دا ډېره ښه موقع وه الله د صلات خوف راولې هغه نور سمه صلات خوف شروع څه کسانو مخ ولاړو سبب بیا جنگ ته ولاړو سبب مونږ انتظار کې ولاکه دشمن دفاع نو دغه اتیا کسان را کوشو کړ صحابه هم له کړه غوونی هغه گرفتار کړ بیا نبی رسول الله غزار کړی ځای خدکاله په تور باندې هغه پیښ نو الله هو الذی کفای دیهم عنکم دا الله غزاد ته چې بند کړ لا سنا د دې ماکي والو عنکم د تاسو نه او خراغله په تاسو باندې حمله هو ايديكم عنهم او تاسو لا سنا بند کړ دا غونه الله تاسو دواړو دي لاسونه یو بل نه باندې اتیا کسان خدا زونی سن وونه ور به بطن مکه ته فمن د مکه کې من د مکه ته دقه حدیبیه چې ده کنه دا صحه څه ده دی په دغه کې داخل لدی مکه کې داخل د حرم حدود دا د حرم حدود کې نیمه نیمه بار صح حساب سره نبی علیہ السلام د حدود نه بار دیرو او چې کله موږ به کو کنه داخل بشو هغه حدود حرم حدود ته داخل شو او کله به چې دا بیا بار راوته او د دې وجه چې کله بیا سرونه خلیل کړه بعض روایت کرای چې دن نسل بعض کرای دا قضیه کې خلیل هغه مسله د احتار اگر چې حنابلو اوس دا فتوا ده نو سړی چې عمره وکړي هغه که حرم د حدود نه بار راوستل یو خو نه خیر دی هغه کدن د حرم حدود کونو ځان حلال نه کړ د احناف مسلک دا دی چې سړی بستر خري د حرم په حدود کې دم نه بار باندې راوځي جده کې بستر نه خري حنابلة خدای که احرام کولاو کړی و مې کنه نو بیا د خیر سره وکړي هغه دن پینشتي بس صدقه دی ورته هغه ډیر اسانه کړل من بعد اسفرکم علیهم من بعد روس ببطن مکه من بعد اسفرکم ان اسفرکم علیهم روس دا غنه چې وس برک الله تاسو پاوی باندې الله دې مسلمانان له صحابه له روب ورک داغه پښه کې یاره پیدا شو پکار دا و چې د صحابه حمله کړي په دې کافرو باندې حمله کړي وي هغه په ځل کې الله روب یې راوښو نو پکار چې مکی باندې حمله کړي وي او دا کافر به وجلی وکړه نو دوه دا ضعیف شرایط ولې ومنل الله دې کې مانع د قتال دی چې دې کې قتال نه مانع څه شي یو خو مانع د قتال مخکې وخو چې تاسو لاسونه داغونه پند کړی داغونه لاسونه تاسو نه پند اوس اهم معنی د قتال کوي چې تاسو ولې حمله ونکړه د صحابه ولې حمله ونکړه نبی علیہ السلام ولې امر ونکړ چې حمله وکړي هغه وجه ذکر کوي هم الذين كفروا دا هغه خلق دي چې کفر کړي دي وصدوكم عن المسجد الحرام او من کړی تاسو د مسجد الحرام نه والهدی معکوفا هغه هدی لره معکوفا چې بندي شوی دی دوزان سره هدايا بوتلې هغه تاوري بوتلې او لالو د پاره هغه بند کړو هغه د حرم هغه شاعر الله لیکن دون پر خدای هغه بند اي يبلغ محل درسېدلو نه زائد حلالې تا بند کړو سنا چې زید حلالې ته زید حلالې څه دی که نوې سړي مؤمنان نارینه مؤمنان و نساء مؤمنات او مؤمنې زنانه لم تعلمون چې تاسو یې نه پیژنئ ان تتوها دل کړي به تاسو لاندې کړي به د خپل لاندې تاسو به د خپل لاندې کړي دل کړي به فتصيبكم منهم معرّا فتصيبكم منهم معرّا نو رسیدلې به تاسو ته داغونه معرتن نقطان تاسو ته نقصان رسیدلی او بغیر علم پنا پوای کی الله وی په دې مکه کې مؤمنان سړشتي او مؤمنان زنا نشته چې هغه هجرت لانه نه کړي هغه هجرت لانه وکړي د وجه د پیسو نه کیدو د وجه نه سورلې نه کیدو وجه نه یا ضعیفانو کمزورا کمزوري یا د کافرو کاو کړی نو چې تاسو حمله په مکی کړي نو تاسو هغه نه پیژندل شخصي تور من تاسو هغه نه پیژندل پلان کې دی او مؤمن دی خو تاسو به غو وجلی وکړه نو هغه به شهیدان شي نو خامخ به تبي ګناه به چې روسو تاسو ته پته لګي به خفاو نو د دې وجه الله منه کړو چې تاسو حمله نه کوئ دا د قتال حمله په مکه منی الله د دې وجه نه منه کړو چې پاره کې سو مؤمنان ليدخل الله في رحمته من يشاء دې لپاره چې داخل کې الله غ څوک پر پر مهربانه کې چې غواړي ولو تزيلوا کچری دوی لري شوی دا مؤمنان د مکه نه لري شوی نو لعذب لعذب الذين كفروا خامخ سزا ورکړو موږ کسان ته چې کافر دي د دون عذاب درناک اگر چې دا غو دین کې دا چې د حرم د طواف نه د عمرې نه دینه بسوک نه منع کړ او دغه ذکر دوک یو حمیت پیدا شو د جاهلیت الله کې اشاره کوي اذ جعل الذين كفروا کله چې واچو کافرانو فی قلوبهم فخپل سړونو کې حمیتا حمیت الجاهلیت کله چې واچو خپل بزړونو کې الحمیت غیرت حمیت الجاهلیت یا غیرت د جاهلیت حمیت د جاهلیت څو چې دوه مونږ نه بس په دغه ودرې نو فانزل الله سکینته علی رسولی نور اولی دل الله تعالی تسلی په خپل پیغمبر باندې نبی علیہ السلام تعالی تسلی په دې کې واچوال المؤمنین پس ژوند مؤمنانو کې الله د دوی ژوند مضبوط کړ کلک کړل چې د خیر له تاسو د دوه غزیب شرایطو باندې او مطمئن کړل والزمهم کلمه التقوا او کټل کې کړل په کلمې توحید باندې والزمهم کلمه التقوا کله کې کړل مضبوط کړه په کلمې تقوا باندې څنګه چې پاغو په حمیت باندې کلک شو د حمیت په جاهلیت باندې الله یو الزمهم کلمه التقوا نو کلک رمنګه دا صحابه هغه کلمې د توحید باندې پاغي باندې خکلک شو یعنی لازم کو په ځان باندې لحاظ د کلمې لحاظ د کلمې سو چې دو به jihad کې خو د پیغمبر په وینا باندې دو به قتال کې خدای الله په حکم باندې وکانو احق بها او دو ډیر حقدار د دغه کلمې دا صحابه دو ډیر حقدارو دغه کلمې او اهلا او لایق دغه دو ډیر لایق چې الله په دا کلمې باندې کلک کړل دا صحابه الله په دې کلمې باندې ډیر زیات کلک په کلمې باندې کلک کېدل دا چې پیغمبر خبرو باندې وکانه الله بكل شيء عليم او دې الله پارش باندې پوا لقد صدق الله الرسول رسوله الرؤيا بالحق نبی علیہ السلام په خوب لیدل وکړ حضرت عمر رضی الله عنه ورته صلح حدیبیه کې یا رسول الله تا مونږ ته نو ویل چې عمره وکړو تاسو وی چې ما خوب لیدل نبی رسول الله یاو تاسو نبی رسول الله مرته یاو ما ویل کومه دا نو ویل چې څه کاله عمره کو ما خو چې عمره وکړ کوم کوم د عمرې لیدل تاریخ متعین نه دا خو مخ خپل طرف دغه شان روان شي تاریخ نه متعین کړي کان لبو وکړو بیا رسول الله کوم من اوجل شهیدان شو جنت ته وځو بیا غو دوزخ ته وځو یا رسول الله موږ په حق یو یا وی ولی موږ نه نبی علیہ السلام پر مناقشه شروع کړه الله یو لقد لقد صدق الله ورسوله رؤيا یقینا رښتینه کړه الله تعالی خپل رسول سره کو بالحق په حق سره لتدخلن المسجد الحرام یقینا داخليږي به تاسو مسجد حرام ته ان شاء الله کو غواړي الله امين امن والا محلقین رؤسکم ومقصرین محلقین رؤسکم خره به تاسو سرونه خپل مقصرین او قینچی کوي به خپل سرونه حلق په موس سره په چړې سره او قصر ماشين چې کوي کوم دا ماشين یا قینچی دغه ته قصر لري او کله چې د صحابه دغه ځکه بیا سرونه نه خړل کړه خپو ډیر زیات نبی علیہ السلام د هدايا لاله کوي دندې ولې د حرم ته او د سرونه اخره صحابه خپو غو نه خړل سرونه نبی علیہ السلام راغی ام سلمہ رضی الله عنها ورته ویل یا رسول الله صحابه سر نه خړی یا رسول الله وت په خپل سر وخره په خپل سر وخره دوی دا څوک د خړی و خپه دې ډیر زیات ډیر غم درد ورته رسیدل د ضعیف شرایط هغه منل دي نبی علیہ السلام په خپل سره او بیا اواز شروع رحم الله المحلقین رحم الله المحلقین درې ځله یو صحابي سره خوا کې ولاړ هغه به ول مقصرین ول مقصرین په دریم ځل بیا نبی علیہ السلام ول مقصرین په سر خېل په حج او عمره کې زیات ثواب لري او بیا دویم نمبر بیا قصر قینچی کول خو دا څنګه چې زنانه په ځای خپل سر وخره زنانه له سر خېل نشته محلقین رؤوسکم او د دینه معلومه ده شو چې سر خېل د حج د عمرې نه علاوه نور شته هم نبی اسلام د حج د عمرې نه علاوه د سر نه خېل قطر شته او خریلی نشته او لا خبردار چې به تسرو ساتي او دا سر خریل بعض روایتو کې راځي دا د خوارج علامت دا سر تازه نه خري دا نه چې بالکل ټکلو جوړ کړي دا ارزي چې سر خري دا خوارج علامت نبی علیہ السلام ویخته پریخین صحابه پریخین صرف حضرت علی رضی الله عنه بخرین واغه ورته علت داوي چې زه یریږم که زما د یو ویخته لاندې هم چې توبه لاړ نشي کنه دا ویخته ډیر ګړو نو بیا به جنابت کې پاتې نو ویختو ته تاسو تر دې یو جن محبت ته ساتي نو خرین په هغه حکمتونو چې تاسو نه وای خبر تاسو ته دا علم نو سره حدیبیه خو په ضعیف شرایطو شو خو دا غي فواید تاسو ته پته نه دا غي حکمتونه الله ته دا غي پته نو فجعل من د... فجعل من د... من دون ذلك فتحا قريبا نو وګرځول الله پاک د دینه مخه ته فتح نږدې الله بل فتح راک هغه څه د خیبر والا او دین حقا مراد څه تشریح دا غیدا و دین الحق او په تشریح د دغه قران باندې الله دې را لګل ليظهره على الدين كل على الدين كله دې د پاره چې غالب کړي دلره په تمامو دینونو باندې وکفا بالله شهیدا او کافی الله گواہی کوونکې هغه کسان چې د سره صحبت چې دی معه مع معیت نه مراد ته صحبت واخلې ګل نو مراد ته صحابه دي هغه کسان چې صحبت د نبی اسلام سره شي تر مرګ پورې یا ولذین معه معه نه مراد ته تابعدار هغه کسان چې تابعدار دي د نبی اسلام دا غو ټول مؤمنان اشد علی الكفار سختی په مقابله د کافرو کې کافر په مقابله کې ډیر زیات سختی څنګه سختی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه بارک راضی چې ته مشرک سره بلاس ملاو کې کنه فورا بلاس صحابه په دا کوشش کو چې مشرک ته زموږ کپڑے ولې دا ډیر پریت دی دومره زیات سختو کافرو برابر اوس خو تر موږ سینې میراونه شي اشد وال الكفار رحما بينهم مینا کون کیو په کورنۍ کې دی او بل سره یو بل سره سخت مینا کون کیو محبت کون کیو څومره مینا وداغو نبی علیہ السلام چې کله داغو موالات وکړه کنه مؤدب دوستی انصارو د مهاجرینو یو صحابي ورته بل ته مرګري ده زما دوه خزې دي دا به یو طلاق کوم ته به خو هغه کار کوي نکاو زما مال له نیم به تعالی راکم نیم توا نیم به زما شي دومره محبت او دومره محبت یو صحابي دي شهید کیږي میدان جنگ کې هغه आवाज کو اوبو نو ورسره خوا کې بل هغه یو وو نو چې څنګه هغه وو سکول کې چې وبره وړي کنه غوللی نور کړه هغه غلا ورکړه نو دې کې درې مواز کې یو وو نو دې منځنی مال نه اغلا ورکړه نو چې اغله وو رسولې هغه مال نه کم څه کم دماغه مخکنی مرګ لا ور نو چې اغله ورس نه هغه شي چیو نو چې دویم لرنه هغه شي چې دریم لرنه هغه شي ګوره قیام ونه وي ځکه قیام ځکه ونه وي چې قیام کې اکثر پته لګي چې په موږ ولاړ لکاس ولاړ نو ځکه رکوع سجده کې دا پته لګي چې په موږ ځکه رکوع ته تللی یا سجده ده یبتغون فضلا من الله ورضوانا یبتغون لټي دو فضل د الله تعالی ورضوانا او رضا د غلټي دا دو په هر کار کې دا سوچ او فکرې چې په کومې طریقې باندې الله راضي کیږي موږ ته په څه طریقې دا الله فضل او مهرباني ملایږي دا سوچ خصیمهم فی وجوههم من اثر السجود نخې د دو په مخونو کې من اثر السجود د وجه د اثر د سجدونه وي د دو په مخ کې واغ اثر د سجدوي هغه اثر د سجدو سره سو کوی دا د قیامت پرې سره متعلق چې د قیامت پر ځای به د دوه د اعضاء د وضو ځین نه پړقېږي با لري نه پته لګي یا بل روایت کې راځي چې کوم مسلمانان دوزخ ته تللی مؤمنان هغه چې راو باسي کړه نو دنده به فرشتي څنګه پیژني دا هغه د او د اعضاء نه او د ځین نه دا پړقېږي با هغه به راو باسي او بعضی وینا دا د دنیا سره هم لګي په دنیا کې کوم سړی چې تهجد کوي کنه دا غران کې بس جړوالي دا غران کې به جدا اثر وي او دا اثر نه دی چې یو سړی دی کې غټه جوړه کړي دا کار شونډای شان دغه نشان ته ګور دغه ته اثر سجود نه وي دا اکثر د خوارج وو دي یا چې دا د چای کنه یا ستاسو هغه بد اخلاق هغه به بس سړی خسړی هم نه ځکه دا اثر د سجود نه داغه جوړ کړی دی ځکه هغه تابعینو کې یو دی کنه هغه عجیب خبره ده چې موږ هم د سجدي کو زمون په دې و شروع کې دا دغه جوړ نه شو هغه یو کس ولید کنه چې داغه په دې کې د غټه جوړه شو هغه ورته خپه دا چې دا غټه پکې نه دا غټه دې څه نه جوړه دا خلق په زور مګي اکثر د ریمي سر خلک نه ددو په دې اوچولو کې ډیر زیات په زور ریمه کې په دې ځمکه باندې ګرم دې منې کې دی په یخ کې دي چل ورته وکړي یبتغون فضلا فی وجوه من اثر السجود ذالک مثلا فی التوراۃ دا حالت د ددو په تورات کې او مثلا فی الانجیل او حال د دې په انجیل کې دغه حالت په انجیل کې هم دی راو باسی دغه کرونده خپل پیغ لره فازره نو کلکی کی هغه لره نو فاستغلظ بیا غټ شي فاستوا بیا برابر برابر ودرېږي علا سوقي په خپل تنې مني یا علا سوقي په خپل پندای مني سوق د ساق نش د خپل پندای مني جو ودرېږي یعجب الزراع مزور کوي زمیدار لا ګوره مثال دا چې زمیدار کله دانه وګورځي کنه فصل وکړي نو فصل لري تیغونه وکړي نو باشه راځي باشه پیژنې یو مرغه هغه راځي هغه خوري چرګان راځي نور مرغې راځي هغه تیغونه خوري نو زمیدار ولاړ هغه ته نشړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیغو کني وګړ صحابه بیا ولاړ ورته په خپل حفاظت ولکاو نو هغه تیغ راوخته نو فآذرون هغه کلک شو صحابه ګڼ شو نو فاستغلظن بیا غټ شو مطلب چې ډیر زیات شو خوار شو نو فاستوى على سوقه دو په خپل قدمونو ودرېدل نو نبی علیہ السلام چې هغه ته قتل کوم باغ چې جوړ کړو کړه نو يعجب الزرع خوشاله کوي زمیدار لره کله چې خپل باغ ته ګوري کړه نو نبی عليه السلام نو خپل باغ مزه ورکوله صحابه ته قتل میدان جنگ کې ولاړو جنگیدل نو يعجب الزراع مزه خوشاله ولا زمیدار لرا ليغيظ بهم الكفار الله عاقبت انجام دا شي چې غوسه شي په دې باندې کافر صحابه ته چې کافر قتل کړه او د نبی عليه السلام فتوحات ته او داغه د مرګ ورو زیاتېدو ته نو دوه به خپه کېدل غوسه کېدل د دې صورت ربط د مخکې صرف یو سوج او سره مخکې صورت کې فتح فتح ذکر کړه او شان د صحابه ذکر کړه نو په دې صورت کې ادب ذکر کړي او آداب به ذکر کړي د فارد د فقور د اختلاف او تفرق چې تاسو په منځ کې اختلاف او تفرق رانه شي چې دا فتوحات دغه شان همیشه دیم رب دار مخکې عظمت شان د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړ نو په دې صورت کې منکې د بیا ادبۍ داغه چرته د نبی رسول الله بیا ادبي درنونی شي ګستاخی ونی شي داغه په مخه आवाज په زور چرته نکی درې مخ کی صورت کې بشارت ورکو فتح سره چې تاسو له الله فتح درکړه نو په دې صورت کې وایي چې دا فتح به کله باقی پاتې کیږي همیشه به کله کله چې پتا سو کې د آداب السبع راشي دا وړ آداب راشي نو دا وړ آداب د وسیله د لپاره د فتح ځان کې دا وړ آداب راوړي دعوه د دې صورت ذکر الامور والآداب لدفع النزاع والاختلاف دا چې امور الله ذکر کوي په دې صورت کې چې په هغه سره اختلافات او تفرق ختمي خلاصه د دې صورت په دې صورت کې الله آداب سبع ذکر کوي او آداب ذکر کوي او څه حالات به د منافقانو ذکر کوي اولنې ادب باولنې آیات کې ادا وړه آداب به مصدر کې په یا ایه الذین آمنو یا ایه الذین آمنو سره ځکه دا ټول تعلق سره دي مؤمنان سره یا ایه الذین آمنو تقول یا ایه الذین آمنو لا تقدموا بین یدی الله اے دی ایمان والو مړوان دي کېږي دا الله او دا الله د رسولنا کله چې د الله د الله د رسول یو رائے راغله نو دا غو درای نه خپل رائے ما مخکې کوا دا اوس خطاب عام امت تم دی تاسو امیر دی امیر الحرب دی امیر دی تاسو مشر دی نو چې هغه د رائے راکړه کړه دا هغه د رائے خپل رائے ملا پاسه کوا بس څه هغه رائے راکړه ختم احترام او توقیر د نبی صلی الله علیه وسلم ته چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام عزت او احترام به ساتي هغه څه چې په محفل کې نبی علیه السلام سره ناس الله ترفعوا اصواتکم چرته نبی علیہ السلام د आवाज د پاسه خپل आवाज د پاسه نه کی هغه صحابي هغه چې کله دا آیات ووري ثابت بن قیس بن شمعات شماس رضی الله عنه شمعات هغه چې دا او هغه دا یا تورید کنه پس هغه کور کې کېنه یوست کور نو بار نه وځه ځکه دا هغه وس تبعی غټو غټ आवाज دا خبرې به کول زور ده نو چې د نبی رسول الله مخکې خبرې کوم زما اوس په زور کې کنه صحابه ملاقات لړل هغه ورته څه منافق شي ما نبی علیہ السلام تاغوی نبی علیہ السلام ورته منافق دی خو جنتی دی دی راولی ورته وی ستا اواز خو طبیعي اوچت دی ته تنه مستثنا یې ته پکې نه یې ځکه رفع د صوت په څو قسمه ده یو خدای چې طبیعي اواز اوچت او دویم دا چې په لا پروايي سره اواز اوچت دی محفل کې ناس ته بازي کشه د مشرانو په مخه شروع تیز تیز خبرې او فکر نشته لا پروايي فکر او دا خیال دا نه چې زه د مشر بیا دی کو او دریم قسمه هغه رفع سود چې هغه رفع سود کې په توهین د وجه تاسو سره بحث مکالمه شروع کړه نبی علیہ السلام په محفل کې اوسړی نه جواز زور سره کې پزوره چې د نبی علیہ السلام आवाज کته دا توهین دی دا ګستاخ خو د نبی علیہ السلام دا خبره وسم دا چې اوسړی مسجد حرام تلل شي مسجد نبوي ته او الته چیغي وباسي په درود باندې یا زور سره الته خبرې کوي دا بیا دې بیا تم الته به عزت ساتي احترام به ساتي الته به زور سره چیغي نه وباسي د دې وجه نه اکثر خلک تلل چې ډېر پارا مرام ته لګي خبرې شي او بعضي په ګپو لګي چیغي وباسي نه نه الته د قادب دی دا ادب به برقرار ساتي لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي د پیغمبر د आवाज د پاسه خپل आवाज بلنه پاسه کوي اوچتای بنا اے دی ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم اے دی ایمان والو موچتوي اوازونه خپل فوق صوت النبي پورته د اواز د نبی صلی الله علیه وسلم نه د نبی علیہ السلام د اواز نه خپل اواز پورته نه کی او ولا تجهروا له بالقول او په زور مکوي وینا بالقول په وینا کل جهر بعضکم لبعض پشان د زور سره وینا تاسو بازو بازو ته نبی علیہ السلام ته زور سره خبره نه کوي چې خبره نه وي आवाज بنه کوي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا بنوي چې یا محمد لکه امام قرطبي ذکر کړل کنه چې لا تجهروا متفسره لا تقولوا یا محمد یا احمد دا بنوي او بیا د نبی رسول الله د نوم منافقانو نه د مشرکانو نه علاوه بل چانه دی هغه چې یا محمد دا چانه دی صحابو نه دی منقول دا الله ویلی فرشتو به ویلی او رسول بیا منافقانو د بیا د بيد وجنه او چونکه دا آیاتونو کې مخاطب فرشتي نه دي ګان انسانان دي ټول پیریان دي هغه بدانه وي ولی ان تحبط اعمالکم اسنه چې برباد شي عملونه تاسو انتم لا تشعرون او تاسو باندې پويږئ تاسو به خبر وکړئ پويږئ باندې تاسو عملونه برباد شي ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله هغه کسان چې کته کوي اوازونه خپل په خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې اولئک الذين امتحن الله قلوبهم دغه کسان دي امتحان الله قلوبهم چا ازمایل دي الله زړونه راځي د پاره تقوا د تقوا د پاره تقوا امتحان مطلب څه دی دا امتحان ماخوذ دی د امتحان الذهب امتحان الذهب والفضه امتحان الذهب والفضه د ستر زرو د سپینو زرو صفاکول هغه ته څه امتحان دی اکثرهم لا یاقلون زیاده دونه نه پويږي کمقلان عقل چا کې نه حیوانات خر نو کوم سړی چې د دې ځای ورته چخي وباسي الله من وراء الحجرات هغه کوټنو نه بار دغه کور نه بار دیوالو نه بار دا هغه نه پويږي نو چې د دې ځای نه کوم چخي وباسي یا رسول الله ایا محمد د دې ځای نه چخي وباسي هغه بس هغه به خدای دغه نه پرغړي دي اوس دریم ادب ذکر کړي یو سړی راغی تا ته چا باره کې خبره وکړه ته جو اق خبره دی وره د منډه ده تا خلاف خبره وکړه ته جو بس باغی عمل کړي نه عمل بنه کړي ځکه یو سړی چې تا ته د بل غیبت کوي کنه او د بل خبره ته نقل کوي نو من نقل الیک فقد نقل عنه چې تا نه خبر تا ته خبر راوړي کنه تا نه بخامه خبره هغه ته وګوري تا ته به دا خبره تانه هم وړي دا خبره دیمه خبره ده چې کله ته سره خبرو کی دا غي تحقیق او پته وي خلق قران وی عمل پینې کوي په پلان کې دا خبره کړه لکه تحقیق یو کنه کړ دا کنه دا به تحقیق بلګیش چې به تحقیق شروع شروع چې حقیقت ته خبر نسی نو خبره بل شي نو بعض خلق به تحقیق لګی شي اے دی ایمان والو ان جاءکم فاسقون کراشی تاسو ته به خبره سره یا به اعتبار سره یا فاسقون هغه فاسق څه ته وایي چې ګناه وکړي دا غنه توبه نه وبس هغه ته فاسق وایي دغه شنه فاسق سره راشي تاسو بنا به ان په خبر نو فتبینو لټونه کوي تحقیق کوي دا خبرو ان تصيبو قوما بجهاله اسنا چې ورسې په تکلیف سره یو قوم ته بجهاله فنا خبره فتصبحو نو شیبه تاسو علامه فاتم نادمین په خپل کړو باندې پیمانه چې تاو کړه غسره هغه قوم سره خلق سره هغه بسې بیا به پیمانه پیوس د بالفرض بالفرض کده تاسو تابعداري کی دا پیغمبر تاسو تابعداري کی من الامر د ډیرو کارونو نه لعنتم نو تکلیف کی بوا چې تاسو لرا تکلیف کی بشي پیغمبر څنګه په تک خپل تابعداري کی واچي لکه یو سړی دی اوس بدعت دی نبی علیہ السلام یو عمل نه دی کړی او دی دا عمل نبی علیہ السلام کړی او هغه عمل چې نبی علیہ السلام نه دی کړی هغه معمول معمول به حج باغی من عمل شروع کی خلق ته راځي په دې عمل په دې سنت د دې مطلب دا شو چې نبی علیہ السلام تاسو ځان پسې کړ موږ له خدای چې نبی علیہ السلام پسې چې نبی علیہ السلام ته خبره کړې کوم عمل کړې موږ په هغه عمل کوو او دا مولا دا پیر سپ ته راغې دوی دا عمل نبی علیہ السلام کړو نبی علیہ السلام هغه عمل نه دی کړی خو د ځان پس نبی علیہ السلام راوي نو لو یطیعکم فی کثیر من الامر دې اشاره څه تر بدعت ته چې د بدعت نه ځان ساتي ولكن الله حبب الیکم الايمان لیکن الله محبوب کو تاسو ته ایمان وزینه فی قلوبکم او خسته ک تاسو په ځړ کې د ایمان تاسو ته د ایمان خسته ښکارا ک محبت تاسو ایمان تر پیدا ک فضلا من الله دا مهرباني ده فضلا دا فضلا دا مفعول ما مفعول له دي د مخکې د مرسلین دا کره نه مرسلین نه د کره د کره د پر مفعول له دي دا بد تاسو تخکار کړو ولی اوس د دینه سلورم ادب کوي او سلورم ادب دا دی چې چرته دوه مؤمنان یا دوه ډلې یا دوه مؤمنان پس کې روان شي نو دا هغه صلح او کوي بمن کتا سو صلح کولا او یو غیوی ډلې هغه صلح نه منل هغه په ګناه منل چې کوم نه منل هغه سره بیا دی بل سره ملګری شه دغه وو وای ټکوي دې لپاره چې هغه واپس شي و جنگيږي دا غډلې سره تبغي چې زیاتې او کاغي حتی تفیعي چې زیاتې کړې دي حتی تفیع الى امر الله تر دې پورې چې واپس شي حکم د الله ته فیصله د الله ته دې کومه ډله چې په حق ده هغه سره ودرېږي دا اول خو فیصله وکړه روغه وکړه کروغه نه کوله هغه یوې ډلې زیاتې کو نو کومې چې زیاتې کو دا خلاف ودرېږي فإن فات دغه زیاتی والا ډله که چری راو ګرځي دا نو فاصلحوا بینهما نو صلح او کې د دواړو په منځ کې بلا چې په انصاف واقسطوا اقسطوا معنی څه دی انصاف کوي اعدلوا په معنی دی ګوره دا قسط یو قسط یو قسط د قاف په فتحي او د قاف په کسري نو فاصلحوا بین اخویکم نو صلح او کې په مین درونو خپلو کې واتقوا الله لعلکم ترحمون ګور کله چې د مؤمنانو ذکر شروع شو نو دلته مؤمنان وي اخوان دا ولي ځکه جګړه اکثر چې د کسانو افراد شروع کیږي دوه شروع کیږي اتنا دغه د رسو زیاتی دا د منع کول دي د تذلیل او د رسوای یو بر پر ملنډ یو مذاق نه کوي یو قوم یا یو کس په بل پر مذاق او ملنډ کوي هغه په هر شي کې چوي بس غریب نه کوي ملنډ نه کوي بل پر انما یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا يسخر قوم من قوم مسخری دی نه کوي اس یو نارینا من قوم مسخری دی نه کوي یو نارینا د نور نه نو پوره اسا ان یکونو خیرا منهم کې دې شي چې دغه غوري داغونه دا کوم چې مسخري چا پوي کیږي کې دې شي څوک چې مسخري کې داغونه دا غوري ځکه ډیر ځله حدیث کې راځي کنه نبی علیہ السلام وی رب اشعث اخبر لو اقسم على الله لا بره ډیر کړه تاغه جوړن سره هغه ببر سره سره کچرته په الله من قسم اخري نو الله غبري کوي هغه حانس کوي نه ځکه هغه ببر سره سره هغه الله ته ډیر نږدې کنه د دې وجنا یو کس بل پر مذاق او ملنډې نه کوي چې دې خدا سره د کپړې داسې د شکل داسې دی دا مذاق په نه کې چا پوري دا خو الله هر چل را ور کړی دا رنګ یو سړی چیت دی دنګ دی دا خو ټول الله داسې پیدا کړی سره خسته دی بدمونه دی رنگ تور دی سور دی سپین دی دا بچا ته نه وای دا خو الله دا څه پیدا کړی ولا نساء من نساء عطا يكن خيرا منهن او نه په زنانه مسخري کې د نور زنانو پوري او دا شي اکثر په زنانو او سړي اکثر مسخري سړو پوري او زنانه د مسخري کې زنانو پوري خو دا مسخري کول اکثر په زنانو کې زنانه که بل فرض یو فنکشن کې شریک شي یو واده کې وځي او په بل واده کې هم شریک شو کومه جوړه چې دی په یو واده کې هغه صرف هغه په بل واده کې هغه د نورو پورې بیا ملنډ واته وی دا کپړې هغه دا خدای مخ یو ځل هغه نو هغه ورته عیب کوي هغه کپړې هغه نو په کپړو کې ور عیب کوي په شکل په کې عیب کوي او زنانه چې کله زنانه ته ګوري کنه نو د خپل نو هغه سره پر ټول جانچ پړتال چې پوزه داسې د سترګې داسې دي بدموره د خزه ده یو ده کپړو ته لفي کرو کې دوپټي ته بورقي هر شي ده سینډلو ته دا ټول یو دم د خپل په سوچ کې راوړي چې دا مان سره څنګه دي دې سره ما سره تقابل هم شروع چې خپل هغه زیات کنه هغه پر مسخري شروع کې ملان دا اوس شي ولا تلمزو ځانونه مو په خپل ځانونو باندې انفسکم انفس ولې وي ورونه مسلمانان په هغه باندې الزامات نه وای ولا تلمزو انفسکم ګوره یو لمزي او یو همزي رسو سوره همزه کې راځي کنه ویل لكل همزه لمزه الته دواړه ذکر کړي دلته ګوره لمزه راوړ ولا تلمزو لمزه ته ویل کېږي لمزه مخامخ ځان وې یو سړی کې عیب شته ا دې وی زه سره ته زما خامخ تا دا تا کې تا دا کې دا خبرې تا کې دا دي تا کې دا دي الله وی دا بنوای ځکه د دې انسان دا مخ الله ته ډیر عزت مند مخامخ ورته مونوي ولا تلمزو په دې کې عیبونه نه لټای مخامخ ولې عیب لټای کاغه کې عیب شته او کې نشته بنل دا ته دا اجازه نشته ته مسلمانې ځکه دا انسان دا چهره د انسان عزت الله ته ډیر زیات خوب دی ځکه دا ورپسې ګورای ولا تلمیزو تانو نه موي په یو بل منی ولا تنابزو بالالقاب او موي یو بتا بنا یو یو بل مرا بلای ولا تنابزو دا نمونه بچاته نه وای ولی وای دا منع کړی دی الله ولا تنابزو بالالقاب هغه القاب په خلق ته نه وای چې هغه پیغه خپه کی یو خو یو سړی دا نوم دی کنه لکه باز سړی ته وډوکوال نه تور تور یو سړی ته سپین یا سور دا نوم ورته وای نو چې هغه به بد نه غني بیا خو خبره ده هغه ګناه نشته او دا هغه نوم هغه لقب چې هغه به بد غني اته ورته وای ښه ګمان کوي ظن المؤمنین خیره بد ګمانونه په چا مکوي یو سړی سره به ګور بد ګمان دا یو سړی سره خپل خزر روانه دې به ګمان سره پر دای روانه یو سړی په ځای کې ولاړ له وبس کی شربت کی دی دا شراب کی یو ځای کې سشي دا ولاړ له دی خو مثال په تر ځای کې ولاړ له شاته سنیما دا ته پته نشته یا ورته پته ده خو بس تاب ته غځي کې دی ولاړ دی وو دی خو دې سنیمه ته ولاړ دی روان د دې غلط دې تر روان دي دا رنګ غلط ګمان بنه کې په مؤمن باندې یا دوه تنه ولاړ دي خبرې کوي نو دا درې مرته وګوري او دې چې زما خلاف خبرې ګمان کوي هغه ګمانونه مکوا اجتنبوا كثيرا من الظن ځان بچ کړئ د ډیرو ګمانونو ان بعض الظن اسم یقینا بعض ګمانونو ګمانونو نه ګناه دي دا ګمانونه په چانه کړ او ولا تجسسو عیبونه دی او بل ملټوي تجسس ته ویل کی جاسوسای ته دغه ته تحسس ویل کی ولا تحسس تجسس څنګه چې ته معلومه چې دې سړی کې څه عیب دی دته عیب معلومه مو چې دته را کمزوري ز معلومه نو ته ګرځیونه د پوسټ کې دته څه عیب دی دې څنګه سړی دی ګرځي دا تجسس کوي الله دې یو بل عیبونه ملټوي ورې عیب لټای ته مؤمن مسلمان انسان انسان کې خو خامخ سنه عیب نو ولا تجسسوا عیبونه ملټوي او ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت نه کوي بعض تاسو نه د بعضو یو بل غیبت مکوي غیبت څه ته وایي ذکرک ذکرک اخاک بما یکره خپل رور مسلمان ته په داسې عیبونه سره یاد کړي چې هغه بد ګڼي هغه عیب په هغه کې وي او که نه خو چې ته په شیشه لګیای که نو که په شیشه ته لګیای دا غیبت خلک ولې کوي دا غیبت دې دپاره کوي چې د چا غیبت کوم چې دې د خلکو په نظر کې ارتاو دې د خلکو په نظر کې ارتاولو دپاره دا غیبت کوي نو دې شروع دی یو ته شروع دی بل ته شروع دی بل ته شروع دی قران وی غیبت مکوا او چې غیبت کې دا غي الله غ سزا مخې او یو مثال الله ورکړي ايو حب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا اخو خوي تاسو فخي او تند تاسو نه ياكل لحم اخيه چوخري وخد فرور ميتا مړ ستارور مړ دې په تخته پروت دی او څه زی دا غنه غوخه قصي هغه خوري ته خړې شي راسي نو نه خوري هغه نه بد غني فکرین ته مو تاسو هغه نه کرکه کوئ نه خوري نو څنګه خپل ضرور مسلمان ته غیبت شروع کړلې شروع شي غیبت شروع کړل ولې دا غیبت کړ عیبونه ملټوي غیبتونه مکوي الله وی واتقوا الله یریګی د الله نه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی کړه وی چې زه د دین یریګم چې زه یو سپیته ویم که سپې سپې سپیته سپک وګورم سپیته نو زم اسنه چې الله ما سپې دومره کټه خبره یو مسلمان د تسبیح ګوري بیا دا یاد وساتئ چې کوم یو سړی یو ګناه کړی او دا ګناه نه توبه وکړه بیا ته هغه عیب هغه ته زوتای الله باغ پر تا باندې مرګ نه راوړي څو پر هغه عیب پتا کې سرګند تاکي به خامخ سرګند سفیان ثوری رحم الله بارک راځي یو کس ته आवाज اے غریبا کبه چې زه ته مسكين سړی غریب ته وسو ګره ما سره خبرې کوي اواز وکړه تلیخ کالو چې سفیان سور رحم الله خو مالدار چړو خو نو سټیر زیات غریب شو چا ورته دا ولی وی چې تلیخ کال نه مخکې دا وینا کړو سړی ته بیا په انتظار چې زه به کله د حالت مګه منډه تلیخ کال رسول دا حالت بیا الله په انسان راولي څوک چې په چا باندې الزامات تهمتونه کوي کنه تعبونه دا کې الله سرګندېږي هغه عیبونه هغه په اولاد کې پاره کې الله الله راوبس چې تاسو له مناسب پیدا کړ قبایل می تاسو کې پیدا کړل شعوب می تاسو کې پیدا کړل څه لپاره دې لپاره چې وبل په جنگل کې فخری لپاره نه د قبایل سړی وي چې زه پلان کې نه سم مثلا زه د پلان کې زه ما پاغي فخریه کې فخریه باندې کې په نسب باندې نسب په سب دومره دی چې ته سب تعارف دی چې په جنگل دی وشي چې دا پنجابي دی دا پښتون دی په پښتون کې د فلانکی ځای د فلانکی علاقې دی او د هغه قوم سره تعلق نور ستا خواله بدواله غټواله نه غټواله دا خو ستا په کردار مني په نسب منه خو نه غټيږي ځکه دا حضرت علی السلام خزه سوا کافر نه نو هغه دا بچ کړ د دوزخ نه او خداغه نسب کنه هغه نسبت نو نوح علی السلام خزه هغه ته نسبت نه دوزخ ته بنځي کله بچ کړه نشي بچ کوله دی وجنه په نسب فخری مکوا او چې فخر بیا کوي کنه نو چې کوم شی ستا د وس لاندې پاغي فخر بس سره سوري سپيني توري شيني پاغي فخر کوي دنګي پهلوان په دې فخر مکوا فخر په دیو کې ستا اخلاق څنګه دا ستا کسبي شی دی کردار دې څنګه دی دا ستا کسبي شی دی راشه دا باندې نو اخلاق په لحاظ سره خو انتهایی بد اخلاق او هغه کې بدی او فخریه په نسب باندې کوي نو الله یا ایه الناس انا خلقناکم اے خلق یقینا تاسو موږ پیدا کړی من ذکر و انثى پیدا کړی موږ یو نارینه یو زنانه نه آدم علی السلام او حوا بین هغه نه پیدا کړی تاسو نسب خدا غدین اغلی هغه زموږ علاقه کې وینګرو کړ خاندانونه او قبایل او قبیله ګوره شعوبا وقبایل شعوب هغه ته ویل کېږي چې لري نکوي لري لري نکوي هغه ته شعب ویل کېږي او ش او قبیله هغه ته ویل کېږي چې لږ نږدې نکوي بیا عرب په دې کې ډېر فرق کوي یو هغه کې شعبي دا الله د تعارف د لپاره پیدا کړی دا قبیلی او د خاندانونه من کې به محترم او عزت من سوکي ان اکرمکم عند الله یتقاکم یقینا عزت من پتا سوکي هغه سو په عند الله په نزد الله اتقاکم چې هغه متقی وي هغه کې تقوا وي د نبی له سلام حجۃ الوداع کوم ویلو کړه لا فضل للعربي على العجمي ولا للاحمر على الاسود نبی له سلام وی عربي له په عجمي باندې فوقیت نشتی تور له په سپین سپین له په تور باندې فوقیت نشتی الا بتقوا الله چا کې چې تقوا ونه غو بغوري ان الله علیم خبیر یقینا الله تعالی په خبردار دی قالت العرب آمنا قل لم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا وی پانډا چان چې موږ ایمان راوړل او پیغمبر ایمان نه راوړل تاسو ولیکن قولوا سمنا لیکن او چې موږ مسلمانان یو ور اشاره ستا چې په اسلام او په ایمان کې فرق دی ایمان صفت زړه دی نو زړه نه تاسو مؤمنان نه یئ ولا ولكن قولوا اسلمنا او چې موږ مسلمانان یو نو مسلمان څه ته وایي چې موږ کوي داخلي چې کوم اعمال یغه ودن زړه نه الله عالم دې کړ د دې وجه ایمان صفت زړه دی ولما يدخل الايمان في قلوبكم دا نه داخل شي ایمان تاسو په زړونو کې وان تطيعوا الله ورسوله کې تاسو ته د الله او رسول تاسو ولا يل لا يلتكم من اعمالكم شيئا نیمګړې بنی شي تاسو ته نیمګړې بنی کې تاسو ته عمل تاسو نیمګړې بنی کې تاسو د عمل نه شي یمنون علیکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم باسی دو پتا باندې خپل خپل دا خبره ان اسلمو چې دوی اسلام راوړل دي مسلمانان شي دي قل وا پیغمبر لا تمنو علی اسلامکم فما من مثبت خپل اسلام بس سړی راشي ګر موږ مسلمانان موږ مؤمنان په مولا بس بس سورت قاف زاریات تور او نجم دا سرور سورتونه دي په دې کې او په دې کې مسله د قیامت بیان اثبات د قیامت پکې او کذالک الخروج دا چې آیاتونه براوړي د اثبات د قیامت لپاره رب د دې صورت د مخکې سره په وسو جو سره دی مخکې ادب ذکر کړ مسلمانانو ته هغه آداب دي د پاره چې وحدت پیدا شي د مسلمانانو په منځ نو دلته اثبات د قیامت کوي چې راشي دغه آداب به تاسو ته کله پکاري دغه آداب من عمل کوي دا آداب باندې به عمل کله کیږي کله چې تاسو قیامت یادوي تاسو ته قیامت یادي نو تاسو په دغه آداب عمل کوئ کني اته تاسو عمل په دې باندې نه کوئ دویم رفض ده مخکې کرامت مخکې ذکر شو چې کرامت په سبب د تقوا سره ملوي تقوا چې کله تا کرالم سبب فسته بیا تا ته به کرامت ملاويږي عزت او احترام نو په دې صورت کې وایي چې دغه تقوا چې ده کنه دا به تا جنت ته نږدې کوي جنت ته په دې تقوا سره نږدې کی دعوه د صورت بذكر الخروج الموتى عن القبور اثبات د باس بعد الموت بذكر الخروج الموتى عن القبور الله به قبرونه د مړي راو بس او ذکر د سکه د باس بعد الموت داغه دعوت ثابت دی خلاصه د صورت دا ده چې دا باب په دې کې دوه بابونه دي اول شپږ ساعت پورې په دې کې اول ترغیب د قران عظیم ذکر کوي شهادت د قران عظیم بیا اثبات د باز بعد الموت کوي بیا به زجرونه ورکی منکرینو د باز او بیا برستو علمی او عقلی دلایل نه پیش کوي قاف دا قاف د حروف مقطعات نه او دا د مفرداتو کې راوړل اشاره دی ته چې عظمت د قران عظیم ته اشاره او په دې سره اشاره کوي په یو خاص مسلې ته هغه مسله سره د قیامت اثبات کوي ځکه قیامت کوم قاف دی اول د هغه اثبات کې د هغه متعلق په دې کې آیاتونه ډېر زیات دویم دا چې مناسبت ادارې د قاف سره چې په دې کې 48 قافونه دي په دې صورت 48 د قاف قاف راغلي دا مناسبت دې زیات تر دغه والقران المجید قسم دې په قران چې شرافت والا دی المجید مجد ویل کېږي بزرګای ته چې مقابله څوک نشي کوله دا سي کتاب دې شرافت والا دی والقران المجید قران چې د بزرګي والا دی چې ته الله لګلې چې ته الله لګلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لګلې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل عجب ان جاءهم بلکې تعجب کوي دوی د دینه ان جاءهم چې راغلې د راغلې ته دوی ته منذرون راغلې دې دوی ته منذرون ير ورکون کې منهم د دوی نه د دوی د جنس نه اې دو تعجب کی دا مکی والا چې د دو د جنس نه دو ته پیغمبر راغلی دی دغه من تعجب کوي نو فقال الكافرون هذا شيء عجيب نو وی کافر دا ناشنا چیز دی دا یو ناشنا او عجیب خبره ده چې پرون موږ سره په یو غلو کې ګرځید نن هغه د پیغمبر دعوت دی من تعجب کوي اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد الله وی قد نا قد علمنا یقینا پویو منګه ما تنقص الارض هغه چې نیمګړي کوي زمکه د زمکه د خلقونه شي چې د زمکه کمې د خلقونه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی ما تاكل منهم ولحومهم وشحومهم هغه چې د دوه غوخي خوري د خاور یا د دوه هغه سرمن هر څه چې خوري هغه واز دي اے دونو ګوري الله او ذلیل عقل پیش کوي اے نو ګوري دو ال السماء اسمان ته فوقهم چې لا پاسه دو دې لا پاسه دو جوړ شوی دی کیف بنیناها څنګه جوړ کړی دی موږ لا پاسه دو او زینا خسته کړی دی موږ وزینا بالمصابيح خسته کړی دی موږ په چراغونو باندې مال و مالا من فروج نشته دې دل چاودل یا خو مصدر دی د هر قسم بوټو تازهونه تبصره و ذکر لكل عبد منيب الله اذا دلائل می پیش کړولې دې د پر تبصرتن د پر د نصيحت تبصرتن دا دې نصيحت و ذکر او یاداشت لكل لكل عبد منيب د پر د هر بنده چې د حق طرفدار دی یا د پر د هر بنده چې راځي حق ته الله وی تا زکو من په دې سره غو چې زمګه کذالک الخروج دغه سراواتل دي تاسو د قبرونه الله وی څنګه چې دا و چې زمګه می لم تکړه هغه کې حیات راوي ساده کې راوستا دغه شنه تاسو براوړل وس تکذیب د اقوام مکذبه او ذکر کوي کذبت قبلهم قوم نوح تکذیب کړو مخکې دونه قوم نوح علی السلام واصحاب الرس هغه د کوی والو وثمود او ثمودیان او عادیان او فرعون والو او فرعونیان و اخوان لوط او قوم د لوط علی السلام و اصحاب الایکتی دا غپن والو و قوم تبع او قوم د تبع هغه یمن کې کوم یو لږ بادشاہ تیر شو واغه تبع هغه حميري کلن کذب الرسل دی ټولو تکذیب کړو زمونږ رسولان ټول نسبت درو کړو نو په حق وای ثابت شو عذاب زمون الله وی افعینا بالخلق الاول بل هم فی نفس من خلق جدید مخکې دوی ویلو کنه ایذا متنا وكنا ترابا اوس داغه جواب کوي الله افعینا بالخلق الاول ایستړي شیو مونږه په پیدایش اول باندې یقینا پیدا کړی دی موږ انسان ونعلم ما توسوس به نفسه او پویو باغه چې وسوسه چوي د تنفس ده ونحن اقرب الیه من حبل الورید او منګه نږدې د تا د مړی درک نه زیات نږدې من زیات نږدې د د مړی درک نه حبل الورید امام راغب وی داسې شی دی هغه وی عرق متصل بالكبد والقبض د زړه سره او د یینی سره دا یو نږدې او رکتل د بر مړی چټ نه راستل پکات او دا د ستارک دی او سو کوی چې نه دا مجر روح دی ته لیکي هغه د ساغستو چې کوم کې روح کته پور دزي دا هغه رک دی کله چې دا رک کټ شي یا بن شي د انسان مړ شي الله عزت ته دومره نږدې اشاره ست استاد روح نه تاسو زیات سی شي راخلی راخلی هغه خبرې چې کوم انسان خبره کوي کنه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب فسي براش څه خبره چې دې کې هغه غولي کی هغه دوه فرشتي ناشې دي ګوره دې کې قاعده وي یو قاعده یو قاعده پر دوړو کې فرق قاعده هغه ته ویل کیږي هغه ناس چې هغه په انتظار کې شي ته ناس او قاعده هغه ته ویل کیږي چې اسی ناس چې انتظار نه کوي نو ما يلفظ نو لدا سړی من قول یو وینا د خلینا یو وینا نو باسي الا لديه رقيب عتيد مگر شته د سره څوکیدار عتید تیار د سره څوکیداری کون کې ناشته څوکیدار عتید چې هغه تیار دی د خبرو لیکلو ته هغه څوک دغه ملائک وجات سکرت الموت بالحق او راغلی دې ته تا غنخه ده سک سختې د مرګ وجات سکرت الموت بالحق راغلی دې ته سختې د مرګ رښتیا ذالک ما كنت منه تحید او ویل شو ورته دغه یو قال او ویل شو ورته ذالک ما كنت منه تحید دا هغه دې چې څه دا غنه دې تیخته کوله چې مې د محشر ته راغې حتی ورته وی لقد كنت في غفله من هذا یقینا ویت په غفلت کې د دې رزنا نو فكشفنا عنك غطاءك نو لری کړه موږ تانه تاغه پرده کوم پرده چې پتا پرتا وته ته پته نه لګیدا نو فبصرك اليوم حديدا نو نظر ستانن حدید ډیر تیز دی اوس نظر تیز دی لګي ځکه قیامت کې مختلف حالات دي ګره کله به دې ړون را پاس قال رب, رب لم حشرتني اعمى الله دې دې ورون پاس ړون به باز دې کې بګوري باز دې کې بشمکوري باز دې کې ورته کم ښکاری او باز دې کې به نظر ډیر زیات تیز یا کفه بصر وکړي او محدود وقال قرينه هذا ما لدي عتيد او وای ملګری لدی او غرزوي دې جهنم ته القیا فی جهنم او غرزوي دې په جهنم کې کل کفارن عن هر کفر کون کې عنادي او څه صفات لري منع للخير من کون کې دې د ایمان نه خلق لا خلق ایمان نه من کې قران نه یا د خیر نه معتد مریب د حد نه تجاوز کون کې دې مریب شک زیاتیږي لا لا شک زیاتیږي فاغر ذی چوبو یا الله منګه دوزخ ته حلیم تلات یا ډک شو وتقول هل من مزید هغه په تاسو کې آیا نورم زیاتی شته نورم شته الله حدیث کې راځي چې په وضع الجبار قدم الله بخپل قدم پاره کې او دې به قط قط ولا دو چاو نو الله به ډک کی څومره ډیر هلاک کړ دی الله یې مخې ځنه منګه پیړای هم اشد منهم بطشن چې هغه ډیر سخت دونه پنیولو کې فنقبوا فی البلاد نقب او نقب اصل کې ویل کېږي سوري ته وځي کې نقب په معنی څه ننوتل ګرځیدل نو فنقبوا فی البلاد نو ورنن وصل ته په خارونو کې یا ګرځیدل په خارونو کې نو حل من محیط ایشته زید تقدیدو ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب یقینا پدې کې خامخا نصیحت دی د پاره دا غچا لمن کان له قلب چار پاره چې عقل قلب مطلب څه دی مرکز د عقل له او القى السما یا غکیری او هو شهید او زړه حاضر وي نو پس ته دې د دې نه سیدا خوان اخلي کله دا ځمکه او چې مطلب دا مړی وطن راوس منډي وای ذالک حشر علینا یسیر دا را جمع کول دغه په موږ باندې پورته کول په موږ باندې آسان دي نحن عالم بما یقولون الله وی من خپو یو پاغه سمنه شدو وی وما انت علیهم بجبار نه پیغمبر ته په دوه باندې زور کوونکې فذکر بالقران نو پن ورکه په قران سره مې یخاف وای هغه څوک چې یې کوي زما د عذاب نه الله یې عمل کو توفیق راکړي